گران مخترم آردن کو دا مولانا لیا قتلی سے دا دور تفسیر قرآن چپا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسند دوزار چین کی شعر د دې د ملاویدو پته یا ساتئ اشاعه دي توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جنگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 124 ها ټولم دا سندري ښا خپه کې مشتره ګوره خپه کې مشتره خپ په مسله توحید او سنت کله کې او باز پکې نه هغه خربشان غونته د کسي د مبتدعين او د بدعاتو خطیت کوي چې زمنګ ملګری چې ته مسله کې یاد غو کینو او دا د خونه وي او دا زیاتې او کو دا دا چلو نه اثر ته موږ په دې وجه ټکو افلم یسیرو آیا دین ګرځي فلارځي پدمګه کې حضرت عمر رضی الله عنه صحابي دی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها لزیات صحابه کرام براتله د دینه به اکثر معلومات حاصلول ځکه دا په بیبیانو د پیغمبر کې زیات عالم و او دې ته احادیث زیات یادو دا غي به تاسو کول حضرت عروه رضی الله عنه وی زی اورز ناشتمه ما تلاوت کو نه دا آیت می وی دا آیت می وی قد کذبو نه ما کذبو وی وی ما ته ام المؤمنین وی چې دا تاسو وی تا کذبو وی دا کذبو دی ځکه چې بیا خو نسبت انبیاء علیهم السلام په دې کې الله تعالی دغه نسبت بیا راځي د کذبو دا تا خو دا ځکه د دلته کې د ځن نه مراد چې کم دی نه یقین دی یقین دی په دې وجه باندې او لمبیا دا چې ځنو خیال به دا غیر هغه چې اسنه مونږ چې ته د خپل تابعدار درو جنت دا زمونږ ملګری چې د مونږ درو جنت وي په دې وجه باندې خو دې ځکه کوذبو دغه او چې کوم خپل دغه شي نو بیا دې ځکه د آیت توجیهات ګڼل دي یو وظنوا انهم دیړم باندې ځنو کې زمیر چې کم دن انبیاء ترې او انهم کم زمیر انبیاء ترې او کو زبو کو زمیر دی خلکو ترې او انهم کې پیغمبرانو ترې نو بیا معنا دا وزنو او خیال براغه ګمان وکاو د خلکو انهم چې بشک دا پیغمبران قد کوذبو پتا سره درو جن کړی شو درو او شو دی سره د الله تر طرفنا دی سره د الله تر طرفنا درو جوړ شو الله سره وعده د امداد کړی و او امداد جوړانغی په دې وجه باندې ځانو انهم کې دواړو کې زمایر خلکو تراجیری او کذبو کې انبیا وتا خیال برا غیر د خلکو انهم چې بهشک منګه من سره قد کذبو پتا سره درو شو د انبیا ور طرفنا عذاب قران غي جاءهم نصرنا را بغیم دا زمون یا زنو پدې کې مراد اتباع رسول له هغه ته د ضمیر راجر اتباع الرسل د انبیاء علیهم السلام تابعدار او انهم دین انبیاء چې کم دین مراد دي نو سمانا وزنو خیال براغه پتل تابدارو د انبیاو پزړه کې وزنو وسوسه بر علی خیال بیراغه داغي پزړه کې انهم چې بشکا دا پیغمبران قد کذبو پتا سره دی درو جن کړی شو دا لار طرف نه دی سره جوړی دروغ شو ځکه خلکو سره وعده کړی و چې امداد بر ازي نغه امداد قرانغه یا معجزه غوښته وانه غرانله نو اتباع د رسولو د انبیاء او تابعدارو ځکه به دا خیال لاغې وزنو خیال برا غیر تابعدارو د خلکو دغه هغه مخ کې چونه خو مخالفینو کړه دا غیر دا خیال برا غي چې د انبیاء مون سره دروغ وکړو یا د الله تر طرف نه وسره دروغ شو امداد رانه اوس دا اتباع الرسل دي ته وي تابعدار د انبیو دا صورت نزول کې شپږ نوی دی چې انوي پس د صورت محمد نه نازل شوی دی داوه د صورت له دعوت الحق اثبات د توحید دا داور توحید دا اثبات د توحید له دعوت الحق دغه الله لره دا بل رښتینی و دغه الله لا بل نه درښتینی نو دغه الله را مدد کوي مخکې سورۃ سره به تعلق په یسو طریقو سره دی مخکې سورۃ کې صداقت د قران کریم بیان شو مخکې سورۃ کې صداقت د قران نه په دې صورت کې شبهات پر رسالت بیانول نه ځکه دا صورت دې صورت پسې یو ځای راوړو دارنګ دویم مخکې صورت کې دلیل نقلی بیان شو نو په دې صورت کې دلیل عقلی بیانوي مخکې صورت کې دلیل نقلی بیان شو د دې صورت کې دلیل نقلی عقلی ذکر کول دا الله په توحید باندې نه ځکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړو دا رنګ مخ کې صورت کې دلیل د انبیانو بیان شو یعقوب علی السلام مسله کړو او یوسف علی السلام نه په دې صورت کې دلیل نقلی بیانې د فرشتو نه و فرشتو دا مسله اغیم کړی دا او لایق د یری او د بندګې د بلنې هغه الله ګرځول لري لزکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړو یا مخ کې صورت کې نفی د علم غیب بیان شو د یعقوب علی السلام نه چې عالم غیب صرف یو الله دی نه په دې صورت کې وایي چې عالم غیب مخکې یو الله دی نه دلته هم نفع د علم غیب د مخلوقات نه کو اتمیت کې الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد ذکر دا صورت دی صورت پسې یو ځای راوړو دارنګ مخکې صورت کې اراد د شرک په دعا وشو چې د الله نه ما سوا بل څوک مرا مدد کوي زګه ګڼ مددګاران غوړه دي که یو غوړه دی را بللو کې یو نه دې صورت کې موي له دعوت الحق دغه الله لره دا بل نرشتنی دغه الله را مدد کوي والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء بیا دا غمدګار د غیر الله مثال دلته قران ذکر کوي ځکه دا صورت دې صورت پسې یو دی راوړو خلاصره صورت په صورت کې دلایل متنوعه بیانوي اقسام د دلایل بیانوي اول عالم به کل شی صرف یو الله الله یعلم ما تحمل کل انثى وما تغيز الارحام وما تزداد نو سلورم لایق د بلل دا یو الله دی له دعوت الحق ويسبح الرعد بحمده والملائکه من خيفته دا سلور قسم دلیل دی صورت کې چې کم نه بیان دی عالم بكل شيء والله محافظ لكل شيء والله او متصرف لكل شيء والله والذي او اغسا انزل الیک چر علی گل شیر تا تا من ربک الحق طرف درستان ارشتنی دی مخی الکتاب نه مراد قران او والذي انزل الیک د دې مراد سنت سنت پیغمبر دام وحیرا هو غیر مطلوب ده په دې وجه باندې ولكن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا یمنون دی یقین نکي اوس دلیل په دې بیانې چې خالق لكل شی یو الله دی الله الذي الله غزاد ته رفع السماوات چې پورته کې د اسمانونو بغیر آمدن بغیر دستنونه تراونه چې تاسو وینې غیلره بغیر عمدن ترونها او ترونها دلته متعلق د السماوات سره دی رب السماوات پورته کړ د الله اسمانو نه ترونها بغیر عمدن چې تاسو یې وینئ بغیر دستونو نه بغیر دستونو نه په دی وجه الله وی وګوره دیتا دا چا پیدا کړی دی دارنګ عبد الله ابن مسعود امام قتاده رضی الله عنه اغیم وی دارنګ حسن بصری وی چې اسمان ته هغه عنود شته دی ستنه وتشته مونږ نه وینو دل ستنه شته برجونه وتشته خو مونږ نه وینو لا نرى لها عنود ولكن لا نرى دل ستنه عنود شته دی لیکن مونږ نه وینو لها عمدا ولكن لا نرى دی لاس ته نشته دی لیکن منګه وینو نه منګ په نظر نه راځي بغیر د ستنو اسمان چت ثم بیا با دا خبره موره استوا چې برابر شوی دی علی العرش پارش وسخر الشمس فکار کې لګول د انور ول قمر اسمه کل یجری دا ټول یجری روان دی لاجل مسمى اغنی ټیم مقر پوری یدبر الامر انتظام کون کې دار یو کار دی ومن کل الثمرات هر قسم میوه جعل فیها او پیدا کړی په دې کې زوجین اسنین هر قسم جوړه یغش الليل النهار چې پټیش په پرز میوه ته وګوره ثمرات انسانانو ته وګوره زناور ته وګوره جوړه جوړه ان فی ذالک بشک په دې کې لآیاتن خامخا نشانې دي لقامه يتفکرون د پاره قوم چې غي سوچ کوي اګور ارسس کې جوړه را میوه کې جوړه ده انسانانو کې جوړه دي زناور کې جوړه دي او دنیا ته آباد را او که جوړه کټ شي نو دنیا به خراب شي یو بندر دا غي یو سپلشته جوړه وسره نشته بل نو خلک هغه ته لیونی وي وې دا لیونی وي جوړه وسره نشته او وګوره نو فصلونه مختلف میوه مختلف ونفضل اغلکم منغا بعضها بعد غنا علی بعضن په بعض باندې فل اکل په میو کې چته ترها چته خوګه چته کچاو چته پخه چته سخا چته روغه یو قسم بوري ان فی ذالک بشک په دې دلایلو کې لآیات خامخا نشانې دي لقوم یعقلون لپاره قوم چې غي پويږي و ان تعجب کچره ته حیرانتیا کې فاجبون نو حیرانتیا په کار دا قولهم د وینا ردیلا اسه وینه ده ایدا کنا آیا په کوم وخت چې شمنګا ترا بن خوري ان بیا منګا لفی خلق جدید خامخا په پیدایش نوي کيو اولائک الذین دا کسان دي کفرو چې انکار کړ دی بربهم دی والد رخپلنا او د پاد هر یو قوم هات لار خون کې وو نو ته خل لار خون کې ستا په اختیار کې معجزه د نشتره تا ته پته نشته چې کم یو بینو ته خو سره په یره ورکوا چې څوک نه منیر دی خلاف کوي او لا خون کې اغلندو تلار خویا اوس بیا دلیل بلکې سم عالم بكل شيء والله الله یعلم الله پویږي ما پاسو تحملو چې بار کې کله انسا هر یو زنانا و ما تغیز الارحام او آچ کمی یې ګډر دی و ما تزداد او آچ زیاتیږي الله ما ته پتره چې دا نر د کما دره جنید او کالک دی دا پتا نیوی ترکی شوی دا معلومات کولی شي نه هغه وخت چې جوړ شي کنه چې جوړ شي وي شکل صورت جوړ شي وي صورت چې جوړ نه نه هغه نه پته ولګي ایزه دغه کم تر کې کوښونو خو دا چې نیک بخت وي که بدبخت وي عمر سمره ری دا رنګي کم ځای بمري دا قسم او لیونی به یا کروغ به دا تقدیرات د الله ته پتر دا لای چاته چې کم نه نیور کړی په دې وجه باندې او کله د لګي مودې پیدا شي کله د ډېر مودې ها ډېر مودې تیر کی ډېر مودې پیدا شي لکه امام زوحاق چې هغه سلور کال پیدا شو مور ګیړه کو سلور کاله اچ پیدا شنو غاخونه ګډه کې شو زحاک وته زکوې خندیدون کې چې شونډه پورته شونه غاخونه وو دا د الله کار دی وما تغیز الارحام وما تزداد سواء منکم برابر ده په تاسو کې من آسوک اثر القول چې پټي وینا زړه تیری و ما ایا غلزان سره وی و من جهر بی او آسوک چې ښکار کې غیلره و من هو او آسوک جهر به ښکار کوي یعنی مراد دې څه د زړه کې ځکه په دې وجبان و من هو آسوک دې مستخفن من امر الله به امر الله په حکم د الله باندې او انسان سره ساتون کې فرشتي دي کرامن کاتبینم دي لیکونکم دي ساتون کې ځان لري چر دې انسان تحفظ کې ګرځي ځکه د انسان سره تحفظ کې فرشتي نه وي دغه به جنات بیان وړاندې وړاندې کړو خدای ساتي او د محافظ دي والله موږ له محافظین ګرځول دي خو موږ د الله ر دین تحفظ کې ونه سات موږ د الله ر دین محافظین نه ګرځیدو موږ پرې خو دو موعظه کا ارچا په خټه ور واچول او کدین نه ارس قانون جوړ کار څه طریقې ته جوړ کړ والله زموږ حفاظت کین په کار دی چې موږ د الله ر دین حفاظت وکړو او چې څنګه ما حق قهوره چې هغه څه زده کو او هغه څه بیان کو ان الله بشک الله لا یغیرو نبدلی ما هغه احسان ا نعمت به قوم چې کړي په قوم حتا تر دې پوري غیرو چې بدل کې دي ما احکام به انفسهم چې په دې باندې مقرر دي دی باندې لازم شوی دی مقرر شوی دی ا احکام د الله دین تغیر کې نه دراوسته علی نعمت نالم و اذا اراد الله او کله چې را دو کې الله بقوم یا قوم تاسو ان تکلیف رسولو فل امرد دلو نشتری واپس کېدل اغه لرا وما لهم نبی دیر پارا من دونه سوا د الله نه من وال سو کم دادی یا سو بچکون کې هو الذی اوس بل قسم دلیل هو الذی الله غزاد ده یعنی لایق دی یری دا یو الله هو الذی الله غزاد ده یریکم البرقا خیتا صبرخنا خوفند پار دی یری من خیفته یریګ د الله نه رعد فرشتہ چې هغه بارانو باندې مقرره ده او ګلز ګلز د आवाज دی ورېز یو خبر خو چې کم نه نشړي هغه ترات فرشته چې کم دی نه وي الله دې ته ګوره د دیو جن حدیث کې مرাজি نبی علیہ السلام فرمایي باران ګلز ګلزي دا زلزل کې چې کوم دا ویل پکار ويرسل السوائق اور علی کی تندرونه فیصيبو پس رسی بیا په دې سره مینشا چاته چو غړی وهم او بیام دا مخلوق یجادلون جګړه کی فی الله په بار د یو والد الله کی چې دا فلانې ستور راغ دې زلن باران په منګه وشو بیام دا الله په یو والد کی جګړه کی بیام ادارې چا نظرو امنګه د پلاني بابا کان کوی ته غرزول نه باران شو کان والله جدا غرزای دا زیارت د پلاني کان منګه بابا کان وشته کوی تا نه جدا چلش نه نه علی وهم یجادلون فی الله بیام جګړه کې د الله په یواله کې وهو د الله شدید المحال څخه زابر کون کړي له دعوت الحق دلیل بیان شو سماره سره وته د دې ټولو دلیل سمرا له دعوت الحق دغه الله لره دا بلنه رښتینی و دغه الله یو غنې پارسو کې والا صفاتونو د خدای توپ کې والذین آکسان یدعونا چې دی را بلی من دونه سوا د الله نه لا استجیبون لهم او به بل ذکرې او دې ځنه دې داسې لاسونه بوره ورسې او بوره ورسې هغه را رسیدې شي نشي را رسیدې دا کوبر د دې خلیتا نشي را رسیدې دا کسې پتش وینا باندې چې را مدد شي غیر الله نشي را رسیدې چې تر مدد شي ته زما کارو کې زما سوال او زما دا او زما حاجت دا د غیر الله د دې کې مثال بیان کو او دک مثال و ما دعاء الکافرین او کنه وی ډیر د زور د پهلوانه نه کسی به وی ډیر زور دی زور د چاره د الله دی وما دعاء الكافرین الا فی ظلال او نه دا بلنا د کافرانو مگر په تبای کې او چې را مدد شوی تبا دی نو چې حاجت می پورا کړي الله وی تبا دی ولله یسجدو او دغه الله لره سجد کی یا اسو چې اسمانونو کې دي او پزما کری بر فرشتي دي او کته مخلوق دی انسان او جن توان په خوشی سره او کرا پنا خوشی توان په خوشی سره مؤمن وکران پنا خوشی سره کافر کرهن مرد کافر دغه مصیبت وخت دیم الله تعالی مدد شوی وزل علی او سر دی بالغدو په سبا کې والآصال اپ ما خام کې وسوریم الله تعجز کې قل پیغمبره مر رب السماوات سوګ دې پالن کې د اسمانونو د زمکو قل پیغمبره الله یو الله دې قل پیغمبره افتخستم آیت تاسو نه ولې دې من دوني سوا د الله نه اولیاء مددګاران لا یملکون چې طاقت نه لري اختیار نه لري لانفسهم د پاره خپل ځانونو نه فن فیدې رسولو ولا ذران قل او پیغمبر هل استویل اما آیا برابر دی لنول بصیر او روغ ام هل تستوی الظلماتو آیا برابرېږي تیارې و نور او رڼاګانې د څنګه چلونه او روغ نه دی برابر د کسي مشرک او موحد نه دی برابر اله کسان چې تیارې او رڼاګانې نه دی برابر داسې توحید او شرک نه دی برابر خالق کل شیء پیدا کون کې دار یو چیز دی او هو الواحد القهار او د الله یو دی زور ور دی ډیر انزل من السماء ماء نک په دغه نه پدلې نو مثال دا د دې کې الله یو وره راشه توحید او د شرک دغه مثال وره او د مشرک او د مؤمن مثال وره ومما دعسنا یوقدون چې اچي دی عليه دا سره سپین فناره پور ابتغاء حلیتین د پاره د جوړولو د کالو او متاین یا د پاره د نور سامان زبد مثله زکی په شان د دغه وبو د دې کې حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده مثال د حق او د باطل ذکر کړي او هغه د یو باران سره ورکړی دی او د باران د شکال سره چې کله باران وي شکال کې گرد غباري دړه لوزي اخلو کې باران نشته سوکړه ده ناسا په الله باران رولېږي غټ غټ ساس کې شي اج څنګه د اشرب شین دا دوړي پورته شي داسې دوړي شي داسې او دوړو نه پس بیا سیلاب راشي دا خړو بر اخلاص ارسو کوی ناله را لیو خړ راغه او ندیو بل راغه غرار شي د وبو شرار شي دا زګونی په سپین سپین اچ ګورن دا غنی را په مخ کړی اچ نور ګورن د لومبه چپې سر د لړمانانو د مارانو ادا منګکان پکې جو بار داسې بار روزي اجواړو ته ولاړی ختم شي او اوبه هغه رورو سپینواله پیدا کی پیدا کی سپینو به پاتې شي خړو به ختم شي او د باران هغه شور زګو هنګامه ادوړه هغه مغلی شي دا کسې هغه سره زرګل چواچی پاغور باندې ویل کوي نه داغه نه هغه کوډ بنگار چې سو فاسد مادي هغه تن راو بهږي هغه وچی او ختم شي او سر پاک هغه پاتې شي هغه نه کالې جوړي بیا او په دې بهتر ځای باندې بیا زنانه هغه چی پسینه دا کسې د حق او د باطل مثال چې کله حق आवाज نارو لګیدا دا الله د رحمت باران شروع شو قران در شروع شو توحید سنت نارو لګیدا نه دې کې اولو هنګامه وپوتش او دې سوې او دسنا خبر شروع کړي و دا مسله خو چانه وکړي و دا رقم ځای نه پیش کړلې انګامه پورته شي هغه دوړ کی او بیا داخله وبو او پاره کې دا غني دا غیغه اعتراضات او دا غیغه پروپاګاندا ناغه جو خلکو را لګي جو هغه پروپاګاندا د هغې جو موتور جواب ورکوي او په ځای باندې ختميږي سوځي وچ زګ چې کم دی نه هغه زګ هغه ختم شي د هغې هغه شور زګ هغه مرو روکینی مدم کیږي او لړمانان مارانو باطل پرس مولان پیران دا غرندونی پکې چې کم نه دا پکې هم څه شي دی دا پکې هغه نور سری دا غرندونه هغه چې هغه خزه چې هغه قران کې پاله چي دا پکې هغه ری دا غرندونه مرندونه پاغي برادو شي هغه و دې سو کړل دا وکړو هغه ماران لړمانان جو خلک هغه چې څنګه باطل پرس आवाज لګي چې دا مسله نشته نه چونه وتولاړي باطل پرس ټک ورکیو داغي جواب ور او په ځای چې کم نه نه کینی خړو با هغه قائد فاسدو داغي ناکار اعمال هغه پروپاګاندا هغه ارس ختميږي په دې جواب سره قران او سنت سره او سپینو به حق پاتې شي او بیا ارسو کې استعمال اس کې سب په کلام می افزان باندې وبرا چې سپین سپین دا کسه توحید او سنت هغه صادر فزان باندې راخور کی او توحید او سنت او ارسو ځکې لړمانان او ماران خلق خلاص شي او د ګندخړو نه خلاص شي د غنو نه او ارسک په امن او امان باندې او خطر چې کم نه ختم شي دې دې کې هغه مثال چې کم نه قران هغه ذکر کړي کذالک دارنګ یضرب الله الحق بیان الله حق والباطل او باطل ځکه یو طرف ته سړی باطل پرست نه زنانه پکې می عام پیر پرست غونتی او دنیا پرست غونتی او هر چې فائدہ ورکی خلکو ته فیم کوثو نو پادشي فل ارض په مکه باندې نا سپین یو به خلکو ته فائدہ ورکی هغه کم نه په ځای باندې هغه پادشي او زګونو مګونه رسمونه رواجونه د تختې الوا او مخامونه شومې او ویرګری مرګری ټول چې کم نه جارو پراخ کې شي جو ختم شي بیا غي ځان نه ځای په دې چې غوي چې وي غسه شو تختې غلوا شو کذالک دارنګ یضرب الله الامثال بیان الله مثالونه للذین د پاره کسانو استجابو چې قبول کړي د حکم لربهم در خپل الحسنا جنت دی والذین کسان لم یستجیبوا له چې قبول نه کا حکم د الله لو ان لهم کچر شری دی لپاره ما سو فل ارض چې پزما کړي جميعا ټول او مثلهما او پشان دا غین اور غی سرا لفت دو بی خامخا دیو پیدیا کې ورکی دغه مال چر بچ قبول نشي ما تقبل منهم اولائک دا کسان لهم دیر پارا سول حساب ناکار حساب دی وما واهم ازیر دی جهنم جهنم دی و بیس المحاد اور دیر ناکار زیرو چی دو دی افا من یعلمو آیا اغسو کو چی پویگی انما انزل الیک چې بشکا را لګل شوی تا ته کتاب مې ربک الحق د طرفه درستانه چې رښتینه دی کمن دې بشاندا کې کې دی شي هو اما چې غړون دی و یو عالم دی پوه دی او بل جاهل اماره دوار برابر دی نه دی برابر انما يتذكروا بشک نسیت با اخلی اولو الالباب خوندان د عقل الذين د عقل منا کسان دي یوفونا چې پرواله کوي بیا د الله په وعده د الله ولا ينقضون الميثاق انا ماتي او هغه وادي مضبوطه والذین آکسان یصلون چې او دې کوي ما سو امر الله چې حکم کړی الله به پاغي ايو صلا دادا کولو سل رحمی او دې کوي رشتہ داری او دې کوي دارنګ نیکو نیکي او بل سره یو دې کوي د نیک کارونه او بل سره کوي امداد تعاون کوي اللهم حاسبني حسابا يسيرا الله ما سره حساب اسانو کې ما سره حساب اسانو کې نو ام المؤمنین او فرمایل چې تاسو کو فرمایلو من حسب فقد هلك چا سره چې حساب وشنا خو تبو برباد شو نبی علیہ السلام فرمایل اے ام المؤمنین یو حساب دی مناقشه را سختی ده او بل عرض دی الله به مشرک ته وایي دشمن ته به وایي بی دین ته به وایي چې دا کار دی ولې کړی دی او په کم کیفیت دی کړی دی نو دې جواب چې کم دی نه بیا نشته او دویم عرض دی چې بنده دا فلانه ګناه تا کړو کنه تا باندې ما دنیا کې پردا چولې و نن هم در باندې پردا چو زه ما معاف کړې فرشتو ته وی بدل ولا ور دا سید الله رحم وی ښا بندگان سره مؤمنان سره الله وی تا باندې ما دنیا کې پردا چولې و او اوس مم در باندې پردا واچول ځان ته الله پناه کې ځان ته ودرې ندی ته وی عرض دا به الله عرض حساب چې کم نه هغه د ناکاره عشره مبشرو کیو زیر په دنیا کې جنت شو لیکن دومره عاجزون کې ساری پکې وا چې هغه به دا ښکار کول او مونږه مونږ چې مونږ کول الګ دغه نه بس مونږ وای مونږه توت توخت مونږه لوی کارو بس زه جنتی ما زمانه سوا دا ټول به جهنم ته دا تکبر لوی دا نه پکار بلکې انکساری عجزی چې الله خپل دربار کې قبول او منظور کې الله په خپل دربار کې قبول او منظور کې الله موږ دریان او سات دا سوال چې کوم نه پکار والذین کسان صبروا چې صبر وکړو ابتغاء وجه ربهم د پاره د لټولو د رضا در خپل واقام الصلاه درس کیمن وانفقوا خرج کیمال مما داسنا رزقناهم چې ورکړې موږ دې تاسو رن په پټه وعلانیتن په کار باندې تکله یو ګناه وکې نه هغه پس فورن نیکی کوه ځکه دغه نیکی ستا بل نیکی پیدا کوي او چې کله تا ګناه کوي پس دې نیکی نه کړن دا ګناه تعالی بل ګناه پیدا کوي نو ګناه پس فورن نه نیکی کار کوه چې هغه ګناه زهل شي ختم شي او ستاغه نیکی بل نیکی کار چې کم نه پیدا کوي دا اثر د نیکه دا دی چې تا یو نیک کار وکړو نو طالب الله توفیق د نور نیکو کارونه درکې کتا یو جرم وکړو ته بر وینستا نو تب ګناونه کې جرم پسې بر ذکر ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئک دا کسان لهم دیر پارا عقبت دار انجام رستنی دی د هرې دروازې نه وادي باندې فرشته چې کم نه داخليږي او ورته وو السلام علیکم هر کله دی په تاسو باندې هر کله هر کله خیر علی په خیر علی دا سلام سلام بیخا د فرشتو او د الله تر طرف نه بمیخا سلام قولا من رب الرحیم سورۃ یاسین کې براش سلام علیکم هر کله دی په تاسو بما په سبب دا غي صبرتم چې صبر کړو تاسو ولهم دی لپاره سود دار انجام ناکار دی واغه زه ناکار دی علی زه ناکار دی او لعنت په دی باندې وي فرشته په لعنت وي مؤمنان په لعنت وي الله خدای پاک یبسط الرزق فراخی رزق لمن یشاء چاته چوغړی و یقدر او تنگی چاله کمی او شبه پر رسالت ويقول الذين او ايا کسان کفرو چې کافران دي لولا انزل ولن شرع لګل عليه دي پیغمبر باندې آیتونه او نشانه من ربه د طرفه در خپلنا قل اے پیغمبره ان الله بشک الله یذلو بلارکی من یشاء چاته چو غواړي چاته چو غواړي اسباب د زلالت تیار کی ويهدي توفيق ورکي الی ځان تامن اعسوکو اناب چې رجوع کی الله تا وانا رجوع کون کې الله تی الله توفیق ول ورکی الذين دا منیبین دا انابت والا کسان دي امنو چې یقین کړی دی وتطمئن او مضبوطیږي قلوبهم زړه د دې بذکر الله په کتاب د الله باندې الله یې زړه مضبوطیږي الا خبردار به ذکر الله په کتاب د الله باندې تطمئن القلوب مضبوطی کې جنونه ذکر نه مراد دي ځکه قران کریم عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی مراد دلته کې سره قران ته مراد خو سوال پیدا کیږي سورۃ الانفال ګورنه الته تیر شیو سورۃ الانفال بهشکه مؤمنان کسان دي کله چې واغستې شي یاد کړی شي نوم د الله نو په یاره کې شي زونه ده دي زړه کې چې کم نه نه یاره راشي دې دې کې سوي دې دې وي وتطمئن قلوبهم امز بته کې زونه ده دي وترې مضبوطي کې اول ته وي په یاره کېږي د یاره وجه هغه دادا یاره دې مراد چې کله قران اول بیان شي او د هغه د غوږ کیږي او د وریدو یا قران تلاوت وکړو نه دلکه یې ردای چې اسې نه یاره دا عمل به زما الله دربار قبول منظور شي دا یې ریوسه اسې نه چې تنا منظور نشي زما ځل کې ریا چر ترانه شي نره دیو جن آلته وی یره لکی راش او دلتا و تطمئن قلوبهم آمز بتی کی سنند دی نه دلته کې بیا رو رو د الله کتاب چاغه وای وای زدکی ناغه سره لړکی مضبوطی راشي نه دایره په اول حالت کې په ګناونو باندې چې اسنه زمانه چرته جرم نشي ګناو نشي او دا عمل چې تر یار نشي نه منظور نشي او دا اخیره انتها ده نو اخیری حالت دارې چې بیا رفته رفته د خدای په کتاب باندې کلک شي ځکه تطمئن قلوب او زړه قران سره چې کوم نه مضبوطی کی ښا بل سره ګورنه مضبوطی الذين كسان امنوا چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عمل کې نیک توبه خوشاله دی لهم دی لپاره وحسن ما او خسته زینا د اوسې دوری کذالک دارنګي ارسلنا کالی کلی منګه ته فی امتن پاغړلو کې قد خلق چې په تاسو تیر شوی دی من قبلها مخکره دینه امم نور پیړی لتتلو علیهم دې رپاچ بیان کړي تا هغه سو او حینا الیکا چې وکړ دې مونږ تا هغه مسله کوم چې ان اتبع الا ما يوحى الي هغه چې ما تا وایې شوی دا ځکه دی چې وی کم انبیا چې مخکې تیر شو او کوم مسله غیر راوړې وا اک مسله زو تاسو ته بیانوم وهم یکفرون بالرحمن تا تسلیمو خو یو کارو کا دا د صفا او د مروه را ډیره د دې ځای نه لري کا کستا په معجزې سره دا روان شو دا لړی او موږ ته ځای خالی شو نو موږ ایمان نه وړو الله وی دروغ وی ولو ان قرانا او کچری قران کریم سیرت روان کړی شي به الجبال په دې سره غرونه او قطعت یا شرکړی شي به الارض په دې سره زمکا او کل ما یا خبر وکړی شي به الموت په دې سره مړ سره بل لله الامر جميعا بلکې اختیار د غیر الله لره دی ټول څه مطلب دی بیا هم نه مني دی بیا هم نه مني که دا صفا ډېرې لرم شوي نه هم دی منی نه ستا معجزات تسلیمینه ایمان نه وروړي بل لله الامر جميعا بلکې دغه الله لره د اختیار ټول او سمانا بل لله الامر جميعا دې ته اشاره ده چې کچره دې معجزه دار اغلا او بیم اونه منل نو الله اختیار زما د عذاب ورکوم ولا بیا بیا باندې خپه بیا زما اختیار دی عذاب بوله ورکوم افلم یس الذین عین د معلومه کسانو ته امنو چې مؤمنان دي الله شاء الله کچره وخت وی الله لهدا الناس جميعا خامخالار به خلوا دي ټول ته ولا يزال الذين او همیشه بیا کسان کفرو چې کافران دي تصيبهم رسیږي بدی تا بما عذاب سنو په هر یو بنده بما پاسو کسب چې کوي دی وجعلوا او دی ګرځي لله الله سره شرکا حصداران الله عزت هر چا ساتون کې ما محافظ ما نگهبان ما دار چانه خبردارم دیول غیر الله را بلی غیر الله ول محافظ غنی وای کنه وی منګ باندې پلانی منګل پرتر اسو کې په منګ باندې دا موږ باندې د پلانې چې کم نه لاس پروت دی ادا اونې چې په باندې پلانې خپ پرته را او کله به وي منګه د پلانې د منګول د لاندې یو یا منګه د هغه د امسا د لاندې یو لکه د امسا د لاندې خو منګه کی چې سره به امسا کې د منګه کی ته منګه کی وای اصل موږ د پلانې د لمن یو او ډیره خبره ده وکړه د پلانې د لمن لاندې وای مونږ را پلان اسوګ یو باندې پلان نظر دی الکه دا به کم یو باندې نظر ار یو باندې نظر دی نظر دی اسو نظرونه دي الله وی زما نظر دی پتا سو باندې وځه ساتون کې ما بل څه کول را بل قل پیغمبر اسمهم نمونه واخلې ردی تا تاسو چې څوک را مدد کوي نو نمونه والي نو وی حبل دی نه چا به غزاده نه چا به لات بابا ری نه چا به منات ته دا نمونه دا غیخه ازمنګ ده دی نادان بابا دی ګړو بابا دی دیوانه بابا دی پلانګو بابا دی خر بابا دی دا ټول ښا دا هي خاریو کې وګرځي نه برته معلوم شي حویلو غاړه تشته وی دا خر بابا الکه خر بابا سره دا مجاهدین له پی وبولن ته خر مړ شوی نه پاغه زیارت جوړ کړل دې تماشې ته وګور دا خر باورستا خر رک شوی دا الله وی تاسو نمونه لګواخلې سموهم نمونه واخلې په نومي شرمېږي سړی عقل والے شوی دی عقل غریبانانو صفا خبرې د قران صحیح مسلې دي وای پیغمبر اسمهم دي ته وای چې نمونه واخلای ظاهر سرسری بے دلیله بل زینا بلکې خیسته شوی دی للذین آکسان تا کفرو جو کافران دی مکرم سکیمون ردی وسدو امن کول عن السبیل دخل کول دین دا اللہ نا ومن یزلل اللہ آسوک چه بلار شا اللہ آسوک چه بلار کا اللہ فما له نبی در پارا من هاد سوک لار خون که لهم دیر پارا عذاب عذاب دی فی الحیات الدنیا په جن دنیا کې ولا عذاب الاخرته اخا مخ عذاب د اخرت اشق او ډیر سخت دی و ما لهم نبی دی لپاره من الله طرف د الله نامه او اقصد بچ کون کې مثل الجنه التي صفات دا جنت عذابونه بیان شو الله بیا دې کې بشارت ورک مثل الجنه التي صفات دا جنت میوه به نه ختميږي آرام نه ختميږي میوه همیشه همیشه او تازه تازه خل خل خيسته خيسته دلته خو میوه چې لګي سار شین وسخا شو ال تر اسخا کېدو امکان نشته تلک دا عقب الذین انجام دا کسانو دی اتقوا چریګ د الله نه او عقب الکافرین النار او انجام د کافرانو ور دی اور به سمسو سمسو باندې خوري وسمنی اوس دلیل نه منی قول پیغمبره انما امرتو بشک حکم شوی د ماته ان اعبد الله چې زه به عبادت کوم دا غي الله ولا اشرک به انا بشرکم د غي الله سره سوګ الیه دی الله تا ادو زبر بلم خلق و الیه دی الله تا ما اب زبر جو کوم بیا الله ترغی خپل کتاب ته ور کوي وکذالک دارنګي انزلناه را لګم غدا قران حکمن حکمن فیصله کوونکې عربی یا په عربی ژبه کې حکمن مصدر راول دی د پار د مبالغه یعنی اے حاکمن یعنی دا حاکم دی فیصله کوونکې دی لکه زید عدل یعنی اے زید عادل یعنی زید عادل دی دا کس دا حاکم دی دا قران دا قران حاکم دی فیصله کوونکی عربی یا په عربی جواب کړي ولئن تبعتا کچره تابعداریو کې ته اهوام د خواهشات ردی بعدل بعد ما پس دا غینا جاکا چرایشتا تا من العلم پویا مالکان ویستا پارا من الله طرف د الله نامي ولین سوک دوسه ولا واک ان سوک بچ کون کې چې تا تخپته ولګي چې دا فلانه حق بیانې دا د قران دلیل دی سند د پیغمبر دی اقوال صحابه دی او اجتهاد د مجتهدین دی او تبیان باغ خپل دی چې نه نه کنه نو نه کنه نو دا د ځان وای نه الله وای او تعالی بچکون کې بیا سوک زما د ځان ور بچ سوک کی دنیا کې خو ځان محروز وګڼي خو قیامت کې بیا سوک ولقد ارسلنا او یقینا موږ را لېګلو رسولان پیغمبران من قبلک پاکستان وجعلنا غرزل من قالهم دي لپاره ازواجا وذريه ببيان او اولاد ځکه دام دغه پر رسالت یو اعتراض وي ځکه چې پیغمبري هغه مال دولت ته ضرورت دی او اولاد هغه ته ضرورت دی نه لوي مخکې انبیاء له موږ دا ګرځولو بیبیان یې وی اولاد یې وو ودار تعجب خبره خو سنره